انا عند ظن عبدي بي اذا ذکرني في نفسه ذکرته في نفسي واذا ذکرني في ملأ ذکرته في ملأ خير منه قدرمن ورونو په دې مبارک نشست کې او مجلس کې د درس موضوع ده د الله رب العزت ذکر او د ذکر فواید په انسان باندې د الله رب العزت د طرف نه چې کوم احسانات شوي دي کوم احسانونه شوي دي هغه بشمارو احسانونو نه یو احسان الله رب العزت چې په بندگانو باندې کړی په انسانانو باندې هغه د الله رب العزت د ذکر تعلیم دی ذکر ډیر عظیم فواید لري هر انسان ورته محتاج دی دغه عظیم فواید نه موږ یو څو فواید اخلو داسې فواید چې زموږ د جهادي ژوند سره زیات تړاو لري که نه نو د ذکر فواید علماو په لسګونو ذکر کړي دي چې د هغې مجال دا نه دی چې ټول دلته ذکر کړای شو د قرآن کریم یو آیت ما ستاسو په حضور کې تلاوت کو په دې آیت کې نبی کریم الله رب العزت فرمایي فذکرونی اذکرکم ای انسانانو تاسو ما یاد کړئ اذکرکم زه به تاسو یاد کړم دا یقینا یو ډیر لوی مقام دی چې الله رب العزت سره دی دومره عظمته انسان غونتې حقیر کائن په دې کائناتو کې الله رب العزت د ما فوق العرش د عرش نه بالاتر د یوو اسمانونو نه پورته د انسان ذکر کوي الله رب العزت دا یقینا چې ډېر عظیم سعادت دی د دې آیت معنا دا ده چې کله انسان الله رب العزت د الله رب العزت ذکر کوي الله رب العزت په همدغه لحظه باندې د دغه انسان ذکر سره د دومره لوی عظمته د دومره لوی رفعت نه لوړوالي سره الله رب العزت د انسان ذکر کوي یادوي یې او څوک چې الله یادوي الله هغه انسان یادوي او الله رب العزت چې کم انسان یاد کړي د هغې ذکر وکوي هغه څو فواید لري یو د هغه فوایدو نه د عظیمو فوایدو نه هغه انسان ګمراه کیږي نه بیا گویا چې ذاکر انسان د الله رب العزت د رحمت تر چترۍ لاندې تر سوري لاندې وي کله هم چې انسان د الله په ذکر کې مصروف وي په همدغه لحظه باندې د الله رحمت د الله د رحمت نظرونه د دې انسان د پاسه وي او د کم انسان د پاسه چې د الله رب العزت د رحمت چترۍ ولاړه وي هغه انسان بیا ګمراه کیږي نه ورونو د ګمراهۍ لارې ډېرې زیاتې دي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابه کرامو ته یو عملی مثال داسې پیش کو چې په ځمکه باندې خط ورته کش کو د خطکش په په څیر باندې او نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دغه لاره مستقیمه لاره د اسلام لاره ده یوه لاره ده بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم دواړو طرفونو ته بېشماره خطونه کش کاږل او ویې فرمایل چې دا ټولې لارې د شیطان لارې دي د دې هرې لارې په سر باندې شیطان ولاړ دی چې کلم انسان په دې مستقیمه جاده باندې رواني په دې مستقیم سرک باندې رواني همدغه شیطانان چې د دې نورو خطونو د جانبي خطونو په سر باندې ولاړ دي انسان ته اشاره کوي انسان د کګو لارو طرف ته رابولي نو په لارې مستقیم باندې ډیر کم خلک پاتې کیږي ځکه چې قدم په قدم د مستقیمې لارې نه کږې لارې د شیطان لارې تاو شوي دي او د هرې لارې په سر باندې شیطان ولاړ او دغه لاره په قسم قسم طریقو باندې مزینه کوي ښایسته کوي تر څو پورې د خلکو نظرونه ورته راواوړي نو د فتنو په دور کې صرف هغه خلک بچ پاتې کیږي د فتنو نه کم خلک چې د الله رب العزت ذکر کوي د ګمراهۍ نه بچ پاتې کېږي هغه خلک کم خلک چې د الله رب العزت ذکر کوي ولې پاتې کېږي ځکه چې کم وخت انسان د الله په ذکر باندې مشغول وي په همدغه وخت کې الله رب العزت انسان د انسان ذکر کوي او د چا ذکر چې الله رب العزت وکوي هغه انسان بیا ګمراه کېږي نه د هغې نظر بیا د مزینو لارو ته مزخرفو لارو ته منحرفو لارو طرف ته د هغې نظر نه غورځېږي نو دا یوه عظیمه فایده ده د فتنو دور د فتنو په زمانه کې تاسو وګورئ اوس موږ تاسو د عظیمو فتنو په زمانه کې اوسیږو په کم وخت په کم زمان کې چې موږ اوسیږو د کفر د اسلام په خلاف باندې ټول کفر سره د ټولو وسایلو را ولاړ شوی دی میډیا د دوی په لاس کې ده تلویزیون د دوی په لاس کې دی که رادیو آر د مجاهد خلاف د جهاد خلاف د اسلام خلاف خبرې دي که جمعه ته ځې سپینګیری دی بوډا دی ملا دی ټول په یو داسې مزین لارو لارې داسې ورته مزینې کړي دي د باطل یې ورته داسې مزین کړی دی چې د ښو نه ښو خلک د خلک خلک د هغې دپاره مبلغین جوړ شوي دي په دا دومره فتنو کې یو مجاهد کله هم غواړي چې د الله تبارک وتعالی د لارې طرف ته راوځي ګوري چې چاپېریال کې د پلار نه نیولي تر هو ادنا خپلوانه پورې ټول د ده مخالفت کوي په کور کې که ملا دی یا مولوي صاحب دی مولوي صاحب په شرعي دلایلو باندې ورته قناعت ورکوي چې دا لاره صحیح نه ده که په کور کې انجینر او ډاکټر دی هغه ورته د نورې لارې مزینه کوي چې اسلام خو صرف دا نه دی چې غرونو ته وخېږي اسلام ټکنالوژي ته ضرورت لري مسلمانان ساینس ته ضرورت لري مسلمانان د ساینس د لارې نه دومره شاته پاتې دي مختلف مزخرفې خبرې ورته کوي داسې خبرې خیال پلوې ورته کوي چې په ځمکه کې د تطبیق وړ نه دي د سړي په کور باندې اور لګېدلی دی دی ورته اوس د دې د دې مثالونه ورته پیش کوي چې هلته اور لګېدلی هغه ځي هغه اور مړ کوي دی ورته وایي چې نه ته باید د اور مړ کولو ماشین باید اطفایه باید یې ور اختراع کړې هغه لیږي چې ته لاړ شه په کور باندې د اور لګېدلی ته خارج ته لاړ شه ته پوهنتون ته لاړ شه ته فلان ځای ته لاړ شه ځان په ساینس باندې سنبال که تر څو پر اطفایه جوړه کړې او د اور بیا ګول کړې قسم قسم فتنې دي ورونو د دغه دومره فتنو نه انسان څنګه ځان راویستلی شي د ذکر په نتیجه کې کم خلک چې د الله ذکر کوي در طرف نه چې فتنې ورته راځي خلک ورته مزخرفې خبرې کوي خلک ورته منحرفې خبرې کوي الله رب العزت د ده زړه د ده دماغ تېنه ساتي الله رب العزت د خپل بصیرت په په نتیجه کې الله رب العزت ده ته هم هغه بصیرت ورکوي کم بصیرت چې په شریعت کې پروت دی په هغې باندې سمبالوي د هرې خبرې جواب الله رب العزت په ذهن کې ورته چي ورته الهام کوي یې د ذاکر ذاکر خلک دي ذاکرین دي څوک چې د الله ذکر کوي چې د جهاد لارې الله رب العزت ورته ورته ور, ور په ګوته کوي نو دا یوه عظیمه فایده ده چې انسان د فتنو په دور کې د فتنو د ګمراهۍ نه د ذکر په نتیجه کې خوندي پاتې کیږي کله چې مجاهد د جهاد سنګر ته راشي د جهاد مراکزو ته راشي دلته داسې خلک نشته چې هغه د جهاد نه زړه توری کړي د جهاد بده ورته ووایي، په دلایلو باندې، مزخرفو دلایلو باندې ده ته قناعت ورکړي چې دا لاره درسته لاره نه ده، ځکه هر څه دی په خپلو سترګو دلته ګوري، دلته شیطان نورې فتنو کې غورځوي، په داسې فتنو کې غورځوي مور و پلار ورته وریادوي، اولاد ورته وریادوي، خپل مستقبل او آینده ورته یادوي چې مستقبل به لرې، واده به کوې، ستا به څه کېږي؟ درس درنه پاتې شو، شهادتنامه درنه پاتې شوه، پوهنتون درنه پاتې شو، یو څو کاله او په دې غرونو کې د لیوني غونتې ښکته پورته کېږه، اخر آینده به دې څه وي؟ ګوره تربور دې ورسېدو، فلان د تا نه دوه کاله شاته و په پوهنتون کې، دا دی د تا ته دلته پاتې په غرو کې پاتې شو یا درنه درې کاله نور مخکې شو، د پوهنتون نه فارغ شو، ته تر اوسه پورې بغیر د شهادتنامې نه ګرځې. دلته دغه فتنې دي چې انسان ته بیا مخې ته ورځي، چاته یې نورې فتنې جوړې کړي، تعلقات د مجاهدینو خپلو کې سره خرابوي شیطان مامور د امیر سره په جنګ اچولی امیر د مامور سره په جنګ باندې اچولی نو قسم قسم فتنې دي ورونو په دغه فتنو کې انسان په خپل دماغ په خپل عقل په خپل کمال باندې نشي ثابت قدمه پاتې کېدلی چې هر څومره هوښیار انسان یې هر څومره قوي انسان یې د جهاد په لاره کې چې کومې سختۍ راځي بالخصوص اوسنی جهاد اوسنی جهاد چې نفسیاتي جنګ دی روحاني جنګ دی حربي یا عسکري جنګ نظامی جنګ دومره ساحې نه دي نیولې لکه څومره ساحې چې فکري جنګ نیولي دي نفسیاتي جنګ چې نیولي دي څلور ویشت ساعته څلور ویشت ساعته د مرګ مرګ د تهدیدوي څلور ویشت ساعته هر طرف ته چې ځې د مرګ یو زنګ درپسې دی په دې کې ډېر کم خلک ثابت قدمه پاتې کېدلی شي ډېر خلک راځي دا چې د دې ځای نه واپس ځي څوک هم دا نه وایي چې زه جهاد نه منم دا خو مې ډېر بد کړي چې جهاد ته راغلم بیا به توبه درځم هرګز به څوک داسې ونه وایي بلکې نور مزین خبرې شیطان ورته په ذهن کې اچوي مدعا یې یوی مقصد یې یو وي خبرې دلایل نور جوړوي چا ته دا دلیل شي چې نه صرف جهاد خو په دې مناطقو کې نه دی زه خپل منطقې ته ځم څوک دا وایي چې مور پلار مې مریض دی څوک دا وایي چې پانتون مې لږ پاتې دی یو سیم دوه سیم په پاتې دی مختلف قسمونو باندې شیطان غواړي چې د دې طرف نه یې لرې کړي فتنې دي ورونه د هر طرف نه د دې فتنو ټولو فتنو نه د مسؤلیت یوازینۍ لاره د الله رب العزت ذکر دی فذکرونی اذکرکم ای انسانه ته زما ذکر کوه زه ستا ذکر کوم کله چې انسان ذکر کوي انسان محموم وي مغموم وي هم و غم وي په ذهن باندې پروت وي قسم قسم وسوسې ذهن ته ورته راځي صرف د الله ذکر چې شروع کی قرآن فرمایي الا ان بذکر الله تطمئن القلوب ای خلکو آګاه اوسئ چې د الله رب العزت په ذکر سره د انسان زړه مطمئنه کیږي نو د ذکر په نتیجه کې ورونو که په ښارونو کې په نورو ځایونو کې نورې فتنې دي فکري فتنې دي د عیاشي او د فحاشي فتنې دي د ذکر په نتیجه کې انسان ځان تېنه ساتلی شي که په جهادي مراکزو کې د شیطان وسوسې دي د دې نه یا سختۍ دي یا د دشمن خوف دی د دې فتنې نه ځان هم انسان د الله په ذکر باندې ساتلی شي دا یوه فایده دویمه فایده ورونو د ذکر د ذکر په نتیجه کې انسان ته الله رب العزت د هدایت لارې صفا کوي د هدایت لارې الله رب العزت ورته خلاصوي د هدایت لارو باندې الله رب العزت سیخوي کم خلک چې ذکر کوي د ذاکر سړي الله رب العزت بصیرت ورته ورکوي نور ورته ور په برخه کوي په زړه کې الله رب العزت نور اچوي په ذهن کې نور اچوي په بصیرت کې نور اچوي کله چې هغه سوچ او فکر کوي د سوچ او د فکر واټن او مسافت یې الله رب العزت تر کومو کومو ځایونو پورې رسوي او کله چې هغه انسان ګوري یوې مسلې ته ګوري د مسئلې حقیقت ته زر ور داخلېدلی شي د ذکر په نتیجه کې حدیث شریف کې راځي چې د الله رب العزت د د طرف نه انسانانو ته د انسانانو د هدایت په خاطر باندې ملایکې را لېږل کیږي چیرته چې د انسان استوګنځای کوري مرکز په غر کې اوسي په هر ځای کې چې اوسیږي هلته الله رب العزت د بعضو بندګانو د هدایت په خاطر بعضې ملایکې رالیکي، رالیږي او د هغه ملایکو کار دا دی چې هغه د انسان لپاره د هدایت لارې پاکوي. انسان غواړي یو کار کول غواړي، د نیکۍ یو کار ته تګ غواړي، غواړي چې د شپې تهجد وکړي، د الله نه یې وغواړي، په سنت طریقه باندې ویده شي، ذکر یې په خوله یې په دې حالت کې ویده شي، الله رب العزت ورته د شپې یو ملایکه مقرروي. د هغې ملائکه کار دا دی چې دا انسان د شپې تهجد ته پاسوي د شپې تهجد په ده باندې آسانه کړي تاسو وګورئ ډېر داسې خلک دي په دې مراکزو کې به تاسو کتلي وي یا به یې ګورئ چې نه ورسره منبه وي ساعت ورسره نه وي نه پیردار راجګوي نه بل څوک شته نه مور و پلار دلته شته چې راجیږ دی کې چې د مانځه ټیم شو یا د تهجد ټیم شو هر څومره چې ستړی په دې خپل وخت باندې راجیږیږي ورونو دا راجګېدل دا دا اتفاقي کار یا تصادفي کار چې ورته وایي تصادفي کار دا نه دی د تصادف په وجه باندې دا نه کیږي بلکې د الله رب العزت د طرف نه داسې ملایکې په مقرر یي چې ده ته د پاسېدل را اسانه کوي ډېر داسې خلک دي بزدله یې ډار یې په جبلیت کې ډاري په فطرت کې ډاري ډاریږي اعصاب کمزوري د جنګ نه ډارېږي د ډزو نه ډارېږي خطاول ته د تګ نه ډارېږي د ذکر په نتیجه کې الله رب العزت د ده په زړه باندې اطمینان رانازلوي سکینت رانازلوي تاسو په قرآن کریم کې د ډېرو جنګونو تذکره ګورئ د جنګ حنین د احد د بدر د غزا واقعاتو کې الله رب العزت بار بار د مسلمانانو دا واقعه ذکر کوي چې یو وخت داسې راغلی و چې د دوی زړونه والوتل زړونه یې بېځایه شول د ډېر خوف نه وروسته د هغې نه چې کله ابتلا کې هغوی کامیاب شول الله رب العزت اطمینان او سکینت د هغوی په زړونو باندې را نازل کړو تر دې اندازې پورې سکینت چې په حالت د جنګ کې څوک خوب نه کوي خو په ډېرو صحابه کرام باندې د جنګ په حالت کې هم خوبونه ورغلي وو د خوب سره د انسان دماغ آرام شي نو دا هر څه د څه په نتیجه کې کیږي د ذکر په نتیجه کې کیږي د ذکر په نتیجه کې انسان باندې الله رب العزت د هدایت لاره ورته پاکوي او د هدایت لارې طرف ته انسان الله تبارک وتعالی ور وړاندې کوي دا یې دومه عظیمه فایده شوه ورونو درېیمه فایده عظیمه فایده د ذکر دا ده چې د ذکر په نتیجه باندې انسان د انسان حفاظت کیږي تاسو به کتاب د اسکارو لیدلی حسن المسلم حسن په عربي کې قلعې ته وایي قلعه قلعه هغه ځای دی چیرته چې اردو جیش فوج د هغوی پناهګاه وي خوا جنګونه به د توپونو د بارو د باروتو او د ټوپکو جنګونه نه وو د تورو جنګونو لاس په لاس جنګونه وو نو خلکو به د خپل مسؤلیت په خاطر باندې فوجونو به د خپل مسؤلیت په خاطر باندې قلعې جوړولې هغه قلعه باندې تیر تیراندازي یا په هغې باندې د غشو بارانیز تاثیر نه کوي نو قلعه دا ذکر د انسان د پاره قلعه په شکل باندې دی په یو حدیث شریف کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام نه روایت کوي چې عیسی علیه السلام فرمایلی دي چې د ذاکر انسان مثال د هغه چا دی چې د آخره دښمن ورپسې منډې وهي او دا مخکې او دښمن په تعاقب کې راوتلی ورپسې دی عن قریب دی چې دا انسان راونیسي، قتل یې کړي، مړ یې کړي، خو په دې وخت کې انسان یوې قلعې ته داخلېږي، یوه مضبوطې فولادي قلعې ته داخلېږي او په خپل ځان پسې دروازه را بندوي. د دې مثال د ذاکر مثال ورکوي چې همدغسې په انسان باندې شیطان حملې کوي، دښمن ورباندې حملې کوي، خو چې کله انسان ذکر وویلې د ذکر په نتیجه کې همدغسې یوه قلعه د هغې نه راتاو شي او هغه د خپل دښمن نه په ارام او مصون شي. نو دا حسن المسلم کلمه چې د کتاب لپاره مؤلف اختیار کړې ده هم معنا یې دا ده چې حسن المسلم د مسلمان قلعه یعنې په دې کې چې کوم اسکار دي چا چې دا اسکار وویلې ګویا چې هغې د خپل ځانه یو قلعه د خپل حفاظت لپاره راتاوه کړې ده نو وروڼو درېیمه عظیمه فایده د ذکر هغه د ځان حفاظت هغه حفاظت دی د ذکر په نتیجه باندې انسان ځان محفوظ کولی شي انسان د انسان د څه شي حفاظت ورباندې کیږي انسان خو یا ځان لري او انسان ایمان لري انسان دین لري الله رب العزت د ذکر په نتیجه کې دغه دواړو شیانو حفاظت الله رب العزت انسان د انسان حفاظت په د دواړو طریقو باندې کوي انسان د څه شي نه ځان خپل محفوظوي انسان څو دښمنان لري او د هغې دښمنانو ذکر مخکې موږ په یو درس کې کړی و چې څلور دښمنان لري هغه نفس دی د ذکر په نتیجه کې ذکر دی وویلې الا بذکر الله تطمئن القلوب د نفس یا اماره بسوء دی یا مطمئنه ده کله چې امار ربي سو وي د ذکر په نتیجه باندې د ذکر په نتیجه کې د مطمئن قلب ته نه جوړ شي مطمئن نفس ته نه جوړ شي دا دښمن راپرځول کیږي د ذکر په نتیجه کې یا موږ ویلو چې دوم دښمن شیطان دی شیطان د انسان په دماغ او په زړه او په په شراینو کې داخلېدلی شي د ذکر په نتیجه کې کم انسان چې ذکر کوي د هغې نه شیطان تښتي ډېر داسې احادیث دي ډېر داسې اسکار نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته ښودلي یو آیت کرسي ده د آیت کرسي په باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې سهار آیت کرسي وویلې تر ماښامه پورې د شیطان مردود څخه په امان شو چا چې سهار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم درې ځلې وویلې هغه تر ماښامه پورې مسعون شو محفوظ شو نو دوم شیطان زموږ ستاسو دښمن دی چې د ذکر په نتیجه باندې موږ د شیطان نه ځان ساتو ورونو دا ډېره مهمه ده جنات شیطانان څوک دي شیطانان جنات دي پیریان دي جنات ته الله رب العزت ډېر عظیم قدرتونه ورکړي دي د خپل حکمت په مطابق دا چې د الله پکې څه حکمت دی الله په خپل حکمت باندې پوه دی الله رب العزت پیریانو ته دا قدرت ورکړی دی چې پیری د انسان په جسم کې داخلېدلی شي په یو عضوه کې داخلېدلی شي تاسو به لیدلي بعضې خلک په یو طرف باندې مریض شي یو طرف لاس یې فلج شي یا درد یې ورباندې ټوله دنیا ډاکټرانو باندې ګرځي ځکه هغه اسباب د کوم عام اسباب چې د مریضۍ جوړیږي په هغه مرض باندې نه مریض شوی شیطان راځي د هغې په بدن کې یا د هغې په لاس کې داخلیږي تر څو پورې انسان د ډاکټرانو نه محروم شي مایوس شي یعنې د مایوسۍ نه وروسته بیا خلک ورته وایي چې فلانی زیارت ډېر زورور زیارت دی ته ورشه د هغې نه طواف راوکوه کله چې ځي هلته طواف کوي د شرک مرتکب کیږي قبر ته سجده کوي یا یو احترام تعظیم غیر جایز کوي شیطان د هغې د لاس نه وځي لاس یې ټیک ټاک کیږي او بیا وایي چې ډېر زورور زیارت و دا شیطاني امراض دي ډېر داسې شیطاني امراض دي چې د انسان په دماغ د انسان په سر باندې بعضې مرض ولګېږي نیم سر یې درد کوي د دنیا ډاکټران راګوري علاج یې نه کېږي خو بیا ځي یو شرکي کار مرتکب کېږي د ساحر او جادو ته جادوګر ته ورځي د حرام مرتکب کېږي یا د شرک مرتکب کېږي یا د کفر مرتکب کېږي په هغه وخت کې شیطان د انسان نه ووځي جک جوړ شي جک تیار شي نو د دغه شیطان ته چې الله تبارک وتعالی دومره قدرتونه ورکړي او دغه شیطان زموږ ستاسو دښمن دی بیا ورونو دا شیطانان د جنات د انسان ته په هر ځای کې راتللی شي د انسان کوټې ته ور داخلېدلی شي کر څو دروازو پسې قلفونه ته واچوي دروازه قلف کړي شیطان ته الله تبارک وتعالی دا قدرت ورکړی چې د وړکي سورونه هم درته را داخلېدلی شي ته دروازه قلفوې شیطان به مخکې نه تا سره دلته ناست دروازه قلفوه که نه په چا پسې به یې قلف شیطان مخکې نه دلته پیریان دوه درې در سره په یو کونج کې ناست دي نو همدغه شیطان بیا ټوله شپه یا درته وسوسې اچوي یا ذهن کې ذهن کې د فحش و فحشا اچوي یا ډار او خوف دې په زړه کې اچوي او بیا که ډېره دښمني در سره وکوله کیدای شي په کوم په بدن کې د داخل شي خلک چې ورته چې وایي چې فلانه پیریاني دی جک جوړ انسان ناست وي یو دم راوغورځېږي کله یې لاس تاوېږي کله یې خوله تاوېږي په بله ژبه باندې غږېږي دا حقایق دي د شیطان ولې داخلېږي د انسان بدن ته نو شیطان په هر ځای کې موجود وي الا په هغه ځای کې په کوم ځای کې چې ذکر او اذکار کېږي هغې ته شیطان نشي داخلېدلی دا یو واقعه ده چې یو صحابي یو وخت کې د بیت المال المسلمین مسئول و د بیت المال نه څه مواد کمیدل بل ورځ هغه صحابي راځي څه ګوري په مرصد کې ورته ناست په کمینګا کې ورته ناست څوک چې غلا کوي دا پیری دی دا رانیسي هغه پیری ورته وایي شیطان ورته وایي چې ما پرېږده زه تا ته یو داسې شی ښیم که هغه تا وکول زه بیا نشم راتللی هغه وایي چې ته ووایه څه دی هغه هغه ورته وایي چې ته آیت کرسي وایه آیت کرسي وایه سهار یې وایه تر ماښامه زه ستا بیت المال ته نشم داخلېدلی او بېګا یې وایه تر سهاره نشم داخلېدلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا صحابي راغی چې ما سره خو دغسې قصه وشوه نبی علیه السلام وفرمایل صدق وهو کذوب دا خبره یې درته رښتیا کړې ده هغه شیطان نو دا خبره یې رښتیا درته کړې خو په حقیقت کې هغه دی دروغجن کذاب دی هغه خو دا خبره یې رښتیا درته کړې ده نو څوک چې ذکر ووایي هغه کور ته بیا شیطان نشي داخلېدلی په کومه خیمه کې چې ذکر وشي هغه خیمې ته نشي داخلېدلی په کوم مرکز کې چې ذکر وشي هغه مرکز ته نشي داخلېدلی بل ورونو شیطان اصل استوګنځایونه د شیاطینو هغه ځایونه دي کم ځایونه کې چې انسانان نه اوسېږي اصل ځایونه د هغوی مغه دي خو د شیطانت لپاره د ضرر په خاطر باندې د انسان د استګون ځایونو ته هم ځي کلیو بانډو ته هم داخلیږي د انسانانو کورونو ته هم ور داخلیږي خو اصل د دوی کارونه د دوی کورونه په داسې ځایونو کې په کمو ځایونو کې چې انسان نه اوسیږي نو وروڼه موږ یو تاسو چې په کم ځایونو کې اوسیږو په حقیقت کې دا ځایونه د کلي او د کورونه د جناتو کورونه دي د جناتو په منطقه کې موږ تاسو اوسیږو چې د خبرې خوف او ډار در زیات نه کړي چې بیا داسې نه چې د شپې یو هم پیرې ته هم نشئ وتلی شیاطین او جنات په ځنګلونو کې دي شیاطین او جنات په بدرونو کې دي په کنارابونو کې دي په تشنابونو کې دي په حماماتو کې دي همدغه وجه ده تاسو وګورئ چې د شیطان په امراضو باندې د پیریانو په مرضو باندې په امراضو باندې د انسانانو په طبقه کې یا ماشومان زیات اخته کیږي یا زنانه زیات اخته کیږي د هغې وجه دا ده چې شیطان چې ماشومان په دغسې ځایونو کې چېرته چې شیطانان ګرځي ګرځي بغیر د ذکر و اسکار نه او زنانه یې اکثره د اسکارو نه محرومه طبقه ده اسکار نه وایي نو په دې وجه باندې انسان په د ماشومانو یا د زنانو په بدن یا په یو حصه باندې شیطان غالبه کیږي یا کیني او بیا ورته اذیت ورکوي د معلوماتو په خاطر باندې کیني دا موضوع د دې نه لرې موضوع ده بله موضوع ده شیطان په څو طریقو باندې په انسان کې داخلیږي یو شیطان د عداوت په وجه باندې شیطان دی د انسان دښمن بالخصوص که یو انسان دینداره انسان وګوري هغې ته اذیت ورسول غواړي اوس یو مجاهد دی په مرکز په مرکز کې پیره ورکوي دا یو عظیم کار دی نبی علیه السلام فرمایي چې هغه سترګو ته اور نه شي رسېدلی کمې سترګې چې د شپې د پیرې په وجه باندې ستړي شي د جنت و د دوزخ اور ورباندې حرامېږي شیطان جن دا نشي تحمل کولی نو د هغې دپاره د دښمنۍ لاره خلاصه ده چې راشي ته چې په کوم ځای کې په پیره باندې ولاړې کله یوه تیږه درته یو طرف ته واچوي دوه درته بل طرف ته واچوي سیده به د په مرکز نه نوسي بیا پیره نشي کولی محروم به دی بیا او که دوه درې ورځې وډار کې په څلورمه ورځ باندې بیا تښتېدلی مرکز به د پرې کوي د ټول عمر به د جهاد نه به د محرومه کوي او ډېر داسې محرومه شوي دي داسې قصې موږ اورېدلي دي مجاهدینو سره داسې شوي دي نو شیطان د عداوت په وجه باندې انسان ته ورنږدې کېږي او کله کله د دې عداوت په بنیاد باندې په انسان کې ورداخلیږي هم مثلا تا د انس شیطان او د جناتو اولاد دې مړ کو د شپې په دې توره تیاره کې ته نه ګورې شیطان ته نشي لیدلی پیری ته نشي لیدلی د هغې بچی ته نشي لیدلی کېدای شي په یو ځای کې ته غواړې چې دلته ځان ته خندق جوړ کړي خیمه ولګوې کلنګ دې راخسې ډب او ډب هلته دی شیطان بچیان اولاد یې ملته پروت یې او تې ووهې مړ شي هغه انتقاما شیطان راځي دا د انتقام جذبه صرف د پښتنو د افغانانو سره نه ده په شیطانانو کې هم شته ده په جناتو کې هم شته ده انتقاما راځي یا د په بدن کې داخليږي یا د په یو عضو باندې داخليږي او بیا په دې صورت کې انسان جک جوړ یو دم راوغورځېږه لاس یې تاوېږه یا وهل کېږي یا تاوړ کېږي یا ځوړندول کېږي یوه دا طریقه ده دویمه طریقه ورونو شیطان جن انسان ته د محبت په وجه باندې هم داخلېدی شي جنات هم نارینه لري هم زنانه لري کم خلک چې بیا مخکې ما عرض وکولو چې شیطانان په حماماتو کې زیات وي د ګنده د ګنده ځایونو کې زیات وي کم انسان چې بدون د ذکر شرعي نه بدون د ذکر مسنون تشناب ته داخلیږي موږ ته نبي علیه السلام دعا ښودلې ده کله چې سړی تشناب ته ځي چې په پښه وړاندې کې څه وایي اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث ای الله رب العزت زه په تا سره پناه غواړم د څه نه د شیطانانو د نارینه وو او د زنانه وو څخه زه پناه غواړم. کله چې شیطان په داخل د حمام کې وي د دې دعا اروېدلو سره د مغه ځای نه وتښتي. خو کوم خلک چې ذکر نه کوي داخل د تشناب ته لاړ شي خپلې جامې وباسي غسل کوي. نو که په دې حالت کې زنانه شیطان یې ولیدلو هغه د فحش او د بدکارۍ په وجه باندې هم د محبت په خاطر باندې هم راځي په د نارینه انسان کې داخلیږي او کله زنانه جامې وباسي او غسل کوي ذکر اذکار د حمام یې نه ویلي او شیطان په دې وخت کې په حمام کې موجود وي نو د محبت په وجه باندې په زنانه کې داخلیږي او بیا ټول عمر ورته بیا اذیت ورکوي نو دا بله طریقه شوه درېیمه طریقه جن او شیطان انسان ته اذیت ورسولی شي په دې وجه باندې چې بل څوک یې ورته راولیږي ډېر داسې جادوګران شته دي ساحران چې هغوی جنات مسخر کړي او هغه جنات بیا نورو خلکو ته ورلیږي تر څو هغې ته اذیت ور ورسوي نو دغه دریو طریقو باندې جن انسان ته ضرر ورسوي خو دا هغه انسان ته ضرر ورسوي کم انسان چې د اذکارو نه محروم انسان وي کم انسان چې د سبا او د ماښام اذکار وایي کم انسان چې د فرض لمانځه نه وروسته اذکار وایي کم انسان چې د ویده کېدو په حالت کې مسنون اذکار وایي هغې ته شیطان که د انسان د د شیطانات نو د د جناتو په قلعه کې دننه هم ورشي ملته شپه پکې وکوي پړاو پکې واچوي ځان ته پکې خیمه ولګوي شیطان هغه ټوله منطقه ورته پریدي کوم خلک چې ذکر او اذکار کوي په لحاظه ورونو دا یو عظیم فایده ده چې هر سړی ورته محتاج دی بالخصوص موږ تاسو ورته محتاج یو دا اوس موږ تاسو په کم ځای کې ناست یو څلورو طرفو ته زموږ ونې دي په تور تیاره ځنګل کې ناست یو دغه ځنګل کې جنات شته دي خو کم مجاهد چې ذکر وایي آیت کرسی وایي صبح شام اسکار وایي صبح مسا اسکار وایي جن هغې ته په په کیلومترونو نشي په فاصله باندې نشي ورنږدې کېدلی نو دا یې بله فایده ده ورونو بل ورونو انسان حفاظت کیږي د ذکر په نتیجه کې د حشراتو نه د مضرو حشراتو نه لړم دی، مار دی، زهر زهرجن نور داسې داسې داسې حشرات شته چې موږ ته کېدای شي نومونه رانه شي د هغه ټولو زهرجنو حشراتو او د درنده حیواناتو لکه د لیوه قیسې خلک کوي زمری دی او پړانګ دی فلان دی چې انسان ته ضرر رسولی شي دا قدرت الله ورکړی دی شریس وي درنده یي د دې ټولو نه انسان محفوظه کېږي د څه په نتیجه باندې د ذکر او اذکار په نتیجه باندې د سبا او د ماښام په اذکارو کې یو ذکر دی بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اعوذ بكلمات الله تامات من شر ما خلق کم کس چې دا سبا او ماښام درې ځلې ووایي د مرانو په غار د پاسه مرڅملي مار هغې ته څه نشي ویلی چې په یقین سره یې ووایي نو دا بله فایده شه دا بل حفاظت شو د جناتو نه حفاظت د حشراتو او درندګانو نه حفاظت دا هم د هر سړي د هر انسان حاجت دی بالخصوص ورونو زمونږ ستاسو حاجت دی موږ تاسو چیرته ودې کیږو دا اوس په دې توره تیاره ځای کې ناست یو شاوخوا ځنګل دی په ځنګل کې د تمام حیوانات یا تمام حشرات مضره ټول وجود لري عملیاتو ته چې انسان ځي پالنګ ځان سره وړی شي چیرته ځان سره بستره وړی شي نه چې چیرته شپه در باندې راغله په خاورو کې په لرګیو کې واښه یي چار شی په مغه ځای کې سر ږدې او څلورو طرفونو ته دی مضر حشرات ګرځي درته رانږدې کېدای نه شي په هغه صورت کې چې تا ذکر او اسکار ویلی رونو دریم او څلورم شی چې انسان ته ضرر ورسوي هغه د انسان دښمن دی کم دښمن چې موږ د منافق په صورت کې ښودلی و د کافر په صورت او د محارب په صورت کې موږ ښودلی و څلورم دښمن څلورم او پنځم دښمن دا هغه دښمن دی چې ستا په خلاف باندې جنګیږي اسلحه یې ستانه زیاته ده زور و قوت یې ستانه زیات دی ورونو د ذکر په نتیجه کې انسان الله رب العزت د دښمن څخه هم ساتي د مخکې ورونو دا قصې دا واقعات موږ ذکر کړي دي اورېدلي هم دي تاسو دا د کرامتونو د صحابه کرامو د دور نه واخلې تر ننې زمانې پورې چې د مجاهد د مجاهدینو د کراماتو قصې کېږي دا څه په نتیجه کې راځي ټول ذکر اسکار دا نن چې استشهادي مجاهدین د باروتي واسکټ سره چې کفارو ځای په ځای باندې داسې ماشینونه داسې سکینر ماشینونه چې هغه ټول انواع د باروتو کشفولی شي او هغه تمام معادن معدنیات د ځمکې چې دي هغه کشفولی شي او چې هغې ته په څو مترو کې ورنږدې شي هغه یو قسم ته اواز کوي خو تاسو ګورئ چې بیا مجاهدین د واسکټ سره هغه منطقې ته داخلیږي کومو منطقې ته چې دی ګرین زون ویلی دوی په خپلو مراکزو باندې غټ غټ بالونونه پکاڼې جګې کړي په هغې کې څلور طرفونو ته د ډېر اوږد او قوي زوم سره چې د څو مترونو نه بلکې د کیلومتر نه زیات فاصله هغه رانږدې کوي او ګوري هر څه په سترګو باندې بالونې تاویږي راتاویږي و ورته وویل یا نار کونی بردا و سلاما ای وره یخ شه ابراهیم علیه السلام ته ضرر مه رسوه نن ورونو الله رب العزت موږ سره همدغسې وعده کړې ده الله رب العزت د تمام انبیا کرامو سره چې کومې الله رب العزت نجات ورکړی دی د مشکلاتو کې الله رب العزت وروسته بیا همدغه فرمان هم را نازل کړی دی وکذلک ننجي المؤمنین همدغه رنګې موږ مؤمن مؤمنانو ته هم نجات ورکوو یعنې معنا دا ده چې دا صرف دی او ابراهیم علیه السلام ته وایي چې وغواړه څه کومک غواړې چې د الله د طرف نه ملایکه درته راغلې ده ابراهیم علیه السلام په د اخرو لحظاتو کې انسان په اخرو لحظاتو کې حتی کافر تم د کومک اواز کوي انسان چې کمزوری چې اخر اخر لحظې راشي چې وګوري چې نور زما زما هلاکت را نږدې دی هر طرف ته لاس اچوي ابراهیم علیه السلام دغسې یقین درلود ویل چې د چا کومک ته مې ضرورت یې هغه ما خپله ویني تاسو ته ضرورت نشته دی د کوم هدف دپاره چې ځي هغه هدف هدف ته ور ونه رسېږي یا هدف ترې نه تېر شوی بیرته واپس راشي هغوی خپلې دا قصې کوي چې موږ په کومه طریقه باندې د دومره پوستونو نه څنګه تېر شوې د دومره پوستو نه څنګه تېر شوې دومره سکینرو نه څنګه تېر شوې یوه خبره د ټولو په ژبه باندې وي چې د دې ځانه روان شویم د الله ذکر مې په ژبه باندې دی په پوسته باندې تېرېږي د الله ذکر دی په ژبه باندې دی هغه در باندې هغه رب چې ور نه حرارت را واخیستی شي هغه رب نن د دی د وړې وړو کامرې کامرې هم بندولی شي الله رب العزت د حفاظت ملایکې د هر انسان سره نازلوي او ملایکې څنګه جسامت لري په یو حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه السلام یوه ورځ جبریل علیه السلام په خپل اصلي حالت کې ولیدلو اسمان طرف ته چې وکتل جبریل علیه السلام په کرسۍ باندې ناست دی نو ملائکو ته الله رب العزت دومره عظیم جسامتونه ورکړي دي ته چې ذکر کله وایې د ذکر په نتیجه کې الله رب العزت تا ته ملایکه رالیږي د څه په خاطر باندې ستا ته حف... د حفاظت په خاطر باندې ته ډارېږې د څه نه ډارېږې پاس په سر باندې جاسوسي تیارې اواز دی بنګاری دی او د هغه جاسوسي تیاره کې چې کومه کامره لګېدلې ده د هغې د کامرې د زوم د زومینګ په باره کې یعنې د رانږدې کولو لرې کولو په باره کې موږ وایو چې هغه دومره دومره زره پیکسله ده او هغه دومره وړوکی شی دومره زیاتوي څو زره کرته یې زیاتوي جګوي یې لوړوي یې دا د دې ټکنالوژي ده خو که الله رب العزت یوه ملایکه ستا د حفاظت لپاره راولیږي او هغه ملایکه صرف د یو وزر وغورځي یو وزر وغوړوي د هغې یو وزر د څو ډرون طیارو یا جاسوسي طیارو د ټول جسامت نه د هغې یو وزر زیات دی او په حدیثو کې ثابته ده چې داسې ملایکې هم شته دي چې د هغې څلور سوه وزرې دي د بعضې ملایکو دوه سوه وزرې دي یوه ملایکه چې الله رب العزت ستا د حفاظت لپاره راولیږي او د هغې پنځوس او سل او دوه سوه وزرې او هغه په دې اسمان کې داسې درته خواره کړي په سر باندې دی چې پنځوس طیارې د ډرون ګرځي هم تا نشي لیدلی تا ته ضرر نشي رسولی خو دا هر څه ورونو د څه په نتیجه کې راځي د ذکر په نتیجه کې راځي چې انسان ذکر ووایي د حفاظت لپاره د الله رب العزت ملایکه درته رالیږي او ملایکه چې په کم ځای کې شیطان هغه طرف ته نشي داخلېدلی ملایکه شیطان ویني شیطان ملایکه ویني انسان یې نه ویني په کم ځای کې چې ته ذکر کوې الله رب العزت درته د پیرادارۍ په خاطر باندې دروازې ته ملایکه راولي را باندې مقرروي په کومه دروازه کې چې ملایکه ولاړه هغه دروازې ته بیا شیطان نشي داخلېدلی ته که په خپل علم او په خپل کمال باندې د دروازې بندولو زیات نه زیات کوشش وکړي دروازه به قلف کړي دې طرف نه خو ته نه ګورې چې د خیمې یا د کوټې په کنجونو کې څومره شیطانان او جنت مخکې نه تا ته ناست دي خو که ملایکه الله رب العزت درته راولېږله ملایکې نه شیطان چیرته پټېدلی نه شي فلهذا د ذکر په نتیجه کې ورونو د څلور مضر شیان دشمنان چې یا زموږ نفس دی یا شیطان دی یا منافق دی یا حربي دښمن دی یا د هغې ټکنالوژي ده د دې هر څه نه الله رب العزت موږ او تاسو په حفاظت کې ساتي د څه په نتیجه کې د ذکر په نتیجه کې چې انسان ذکر کوي د ذکر په نتیجه کې الله رب العزت ورباندې د ټولې لارې د دښمن بندوي دښمن ورته را داخلېدلی نه شي وروڼو یو بله عظیمه فایده د ذکر او د اسکارو دا ده اخرنۍ فایده چې د ذکر په نتیجه کې د انسان درجات بلند کیږي ذکر په عبادتونو کې د ټولو نه آسانه عبادت دی چې په ژبه باندې کیږي او وړه وړه الفاظ دی الله رب العزت دغه په نتیجه کې عظیم اجرونه او ثوابونه انسان ته ورکوي مثلا د آیت کرسی باره کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې د منځه نه وروسته آیت کرسی وویلې د آیت کرسی د ویلو په نتیجه کې الله رب العزت دی جنت ته دومره نږدې کوي چې د ده او د جنت تربند صرف او صرف د ده مرګ حائل دی یعنی که مړ شي سیده به جنت ته داخلیږي مثلا په یو ذکر کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چا چې دا وویلې سبحان الله وبحمده د دې هرې کلمې په بدله کې الله رب العزت په جنت کې ورته یوه ونه لګوي د اجر ثواب دی او که نه دی ته سل ځله ووایه سل ونې درته الله رب العزت په جنت کې لګوي او څومره چې د جنت ونې زیاتیږي هومره د جنت پراخه کیږي په دنیا کې په یوه یوه ونه باندې قومونه یو بل سره وژني او کنې وژني جنګونه یې سره چې دا برید زما دی او دا طرف زما دی دا یو څو ونې پکې ولاړې د جنت ونې چې دایمي ونې دي سبحان الله وبحمده په نتیجه کې یو ونه درته الله رب العزت لګوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو ذکر په باره کې فرمایي څوک چې دا ووایي چې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات یا رب مؤمنو نارینه و مؤمنو ښځینه ته مغفرت وکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې علا رأس کل انسان یعنی د هر مؤمن انسان د سر یعنی د عدد په په په اندازه باندې د دې انسان انسان ته الله رب العزت نیکی ور په برخه کوي دا چې نن په دنیا کې څو میلیارده خلک دي مسلمانان دا اوس ژوندي د حدیث نه خو دا فهمیږي چې د آدم علیه السلام نه واخلې تر اوسه پورې چې څومره خلک تیر شوي دي ستا دعا ټوله دې خلکو ته ده دا به څو میلیارده خلک په تعداد کې نه راځي ته صرف دومره ووایه چې اللهم اغفر لي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات د دې په بدله کې الله رب العزت ستا په اعمالنامه کې څومره مسلمانان چې تیر شوي دي تر نن ورځې پورې او موجود دي د دې ټولو مسلمانانو د عادت په اندازه باندې الله رب العزت تا ته نیکۍ لیکي دا دعا دا ذکر که انسان سل ځلې د ورځې ووایي څومره اجر و ثواب ورته کیږي اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات سل ځلې د تا نه لس دقیقې نه اخلي نو دومره اجرونه او ثوابونه په وړو وړو کلمو کې لوی لوی اجرونه او ثوابونه دي ترمذي شریف حدیث دی د یو ذکر په باره کې راځي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر څلور کلمې دي څلور الفاظ دي چا چې دا سهار سل ځلې وویلې او ماښام یې سل ځلې وویلې د دې په نتیجه کې الله رب العزت ورته څومره اجر او ثواب ورکوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د دې په نتیجه کې ده ته دومره اجر او ثواب ورکول کیږي ګویا د په سلو غذاګانو کې شرکت کړی دی په سلو عملیاتو کې ګویا د شرکت کړی دی او د دې بل ذکر په نتیجه کې سبحان الله والحمدلله د دې په نتیجه کې ورته الله رب العزت دومره اجر و ثواب ورکوي ګویا د دې الله په لاره کې سل آسان وقف کړي دي د دریم ذکر په نتیجه کې الله ورته دومره اجر و ثواب ورکوي ګویا چې د د اسماعیل علیه السلام د اولادې څخه سل غلامان آزاد کړي دي د آخرینی آیا ذکر په نتیجه کې الله اکبر د هغې په نتیجه کې الله ورته دومره اجر او ثواب ورکوي چې دی په د اجر او ثواب له نګاه نه په دې ورځ کې به د ده نه وړاندې هیڅوک نه وي مخکې مګر هغه کس چې د ده نه یې زیات سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر په دې ورځ ویلی نو وروڼو دا سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله والله اکبر دا سل ځلې چې هر څومره په آهسته آهسته یې ووایه تا نه د پنځلسو یا شلو دقیقو نه زیات وخت نه نیسي رو زانه د دومره اجر و ثواب د سلو غزاګانو د سلو آسانو د ورکولو د الله په لاره کې اجر و ثواب درته ملاویږي د عظیم اجر و ثواب دی نو محترم ورونو دا پنځه فواید وو د ذکر چې د هر ذکر ته د هرې فایدې ته موږ تاسو ټول محتاج یو ټول انسانان ورته محتاج دي فلهذا دغه فواید خپل مشعل راه وګرځوئ نصب العین یې وګرځوئ خپلې مخې ته د لوحې په څیر باندې ودروئ او بیا وروسته د هغې نه د ذکر اهمیت به انشاءالله ستاسو په زړونو کې کوزیږي وروسته د هغې نه به د ذکر فواید تاسو ته معلومیږي چې د ذکر فواید څومره فواید څومره اهمیت دی په آخره کې د ذکر یو څو اقسام بیانومه ذکر تقریبا درې څلور قسمونه لري یو ذکر هغه اذکار یا هغه ذکر دی چې د وخت سره معین وي د وخت سره تړل شوی د وخت سره تړاو لري کله چې هغه وخت را ورسیږي په مغه وخت کې به هماغه ذکر وایي لکه د سبا او ماښام اسکار د سبا او ماښام اسکار هغه ذکر دی کوم چې د وخت سره تړاو لري د سهار او د ماښام د اسکارو مسنون وخت د سبا نه واخلې د سبا را ختلو نه واخلې تر مرخته پورې دا مستحب وخت دی مسنون وخت دا دی چې انسان په دغه وخت کې ووایي د ماښام اسکار د مازدیګر نه واخلې تر ماښامه پورې په دې منځ کې چې څومره وقفه ده که د مانځنه ماښام مانځنه لږ مخکې ویلی سي که د مازدیګر مانځه نه وروسته فورا ووایي په دې دوران کې دغه وخت مستحب او مسنون وخت دی چې انسان په دغه وخت کې ووایي بل نوع د ذکر د وخت سره تړاو نه لري د انسان د حرکاتو سره تړاو لري مثلا ته ډوډۍ خورې بسم الله باندې شروع بس دې کړه الحمد لله الذي اطعمني من غیر حول مني ولا قوه الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا دغه ذکر ویل جومات ته ځې ښۍ پښه وړاندې که اللهم افتح لي ابواب رحمتک تشناب ته ځې اللهم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث نو بعض اذکار دویم قسم ذکر هغه اذکار دي چې د انسان د حرکاتو سره تړلي دي دریم قسم اذکار هغه اذکار دي چې نه د وخت سره تړلي دي او نه د انسان د حرکاتو سکناتو سره تړلي دي بلکې عام اذکار دي په څلور ویشتو ساعتونو کې چې کله هم انسان ته الله توفیق ورکړي، که شپه يي او که ورځ يي، که په ولاړو يي، که په ناستو يي، که په ملاستو يي، که په روانه يي، هر وخت د الله ذکر کول، ولله الاسماء الحسنی، د الله رب العزت لپاره پاک نومونه دي، په حدیث شریف کې د دغه نومونو څخه، د دغه صفاتو څخه نهه نوي نومونه ذکر شوي دي، د دې نه علاوه هم په قرآن کې ذکر شوي دي، یا په نورو احادیثو کې ذکر شوي دي. د الله نوم دی یا رحمانو یا رحیمو یا کریمو یا قدیرو یا علیمو دا نومونه دي د الله رب العزت چې کله حد هم په خوله باندې درځي د الله ذکر کوه نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته فرمایي چې فلان زه وصیت درته کوم هغه تېنه وصیت غوښتی و نبی علیه السلام په جواب کې ورته وایي چې زه تا ته دا وصیت کوم چې همیشه خپله ژبه د الله په ذکر باندې لنده ساته ذاکرین نو مثال الله رب العزت د ژوندیو ورکړی دی کلم چې انسان ذکر کوي په همدغه وخت کې الله رب العزت د هغې ذکر کوي د انسان چې کله په سختیو کې راځي کله در باندې تیاره راشي کله در باندې د پوستې نه تیریږي کله د دښمن تلاشۍ سره مخامخ کیږي بس د الله ذکر شروع کړه په یقین سره د الله ذکر شروع کړه د کم وخت نه چې تا ذکر شروع کو په همدغه وخت په همدغه لحظه باندې الله رب العزت ستا ذکر کوي تا په یاد ساتي تا یادوي او په هغه حدیث شریف کې حدیث قدسی چې په اوله کې ما قرات کو په هغې کې الله رب العزت فرمایي چې د انسان کما په خپل ځان سره یادوي زیم د ځان سره یادوم خو د انسان کما چیرته په یو مجلس کې یاد کړي د الله ذکر نه مراد د الله تبارک وتعالی د قرآن کریم تلاوت دی د الله احکام بیانول دي د الله عظمت بیانول دي نبی الله رب العزت په حدیث قدسی کې فرمایي که زما ذکر چا په یو مجمع کې وکولو، په یو محفل کې یې وکولو، د خلکو د وړاندې یې وکولو، نو زه به د دې انسان ذکر په یو داسې محفل کې کوم چې هغه د دې ښکته د ځمکې د محفلونو نه بهتر دی چې هغه د ملایکو د ملایکو محفل دی، فلهذا هر هغه انسان چې د الله رب العزت احکامات خلکو ته بیانوي، د الله رب العزت عظمت خلکو ته بیانوي، په همدغه وخت الله رب العزت د مقربو ملایکو یو مجلس راغوښتی او الله رب العزت هغې ته ستا محاسن بیانوي ستا نوم ورته اخلي تا ورباندې ګرانوي تا ورته مقرب کوي نو دا عظیم فواید دی ورونو الله رب العزت موږ ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي دا ذکر خپله واخلئ خپله یې یاد کړئ خپله د دې عادت وګرځوئ وایې او مجاهد صرف جنگجو د ځانه مه جوړوئ بلکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو په شان ته په یوه لاس کې باید ټوپک وي په بل لاس کې باید د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شریعت نیولی وي قدم په قدم چې چیرته هم ځئ د انصارو کور ته ورځئ څوک شپه درکوي هغې ته باید د دین دعوت ور ورسوئ خپلو کورونو کې یو بد دماغه انسان باید د ځانه جوړ نه کړي چې د هیڅ چا سره خبرې مه کوه ځکه چې ته مجاهد یې که چا مخالفت وکولو او بس دروازه ورپسې بنده کړه ته به په قبر کې پروت یې، د دې اعمال ستا اعمال نامې ته به دا اذکار درځي، اجر او ثواب به درځي، که هغه یې بل چا ته وښیي، د هغې دواړو اجر او ثواب به تا ته راځي او د هغې د اجر او ثواب نه به هم څه نه کمېږي، فلهذا د ځانه داعیان جوړ کړئ، د خیر پلویان، د خیر خورونکي د ځانه جوړ کړئ، د علم نور ځان سره واخلئ، د هدایت نور د ځان سره واخلئ، خپل ملت ته چې ورځئ، خپل قوم او قبیلې ته چې ورځئ، ځانه جامد شیان مه جوړوئ چې صرف کار هم دا وي لکه د فوجیانو والعیاذ بالله خدای نخواسته لکه د ملي اردو چې د تنخوا سره د کار دی بس صرف ځه ډس کوه چې امیر درته ویلی چې دلته منډه هلته منډه نه ته مجاهد یې کور ته ځې څه چې د دلته زده کړي یا چیرته یې ګورې مور ته یې ورښیه پلار ته یې ورښیه وروڼو ته یې ورښیه خپلو دوستانو ملګرو ته یې ورښیه دا د اعمال صدقه جاریه ده ورونو ده هر چا ته چې د اسکار وروښودل د هغې نه وروسته ته به شهید شې ستا اعمالنامه د شهادت نه وروسته د انسانانو یا د مرګ نه وروسته د انسانانو اعمالنامه بندیږي الا د دریو شیانو یو صدقه جاریه چې چا یو شی جوړ کړی جومات یې جوړ کړی مثلا څاه یې کنستلی هغې نه تر څو پورې چې خلک استفاده کوي دویم ولد صالح دی چې نیک اولاد یې پرې کوي هغه ورپسې شاته دعاګانې کوي خیراتونه ورپسې کوي دریم ورونو علم دی چې چاته د علم ورښودلی هغه علم نور د هغې ډیوه چې تر څو پورې بلی تر هغه وخته پورې تا ته اجر ثواب در رسول کیږي نو دغه اذکارو مجموعه د ځان سره واخلئ وروڼو علیکم بسنتي کتابچه کې اولوني بابونه د ذکر نه شروع دي په دې کې یو باب خاص د سبا او د ماښام د سهار او د ماښام د اسکارو دی بل باب پکې د فرض مانځنه وروسته اسکارو دی بل باب په کې د هغه اسکارو د کوم اسکار چې په مانځه کې د داخل د مانځه کې ویل کیږي په رکوع کې ویل کیږي په سجده کې ویل کیږي د دوه سجدو ترمنځ ویل کیږي دا به ان شاء الله په تفصیل سره د کتابچه د حدیثو چې کله لاس ته درشي او د هغې حدیث راشي ان شاء الله به په تفصیل سره احکام فقهي بیانوو په همدغه کتابچه کې د انسان د حرکاتو سکاناتو سره تړلي ټول اذکار پکې ټول خو نه یعنی کم چې د یو مجاهد د ژوند زیات تړاو وي ورسره جمعه ته تګ دی راوتل دی ننوتل دی تشناب او نور نور داسې حرکات چې انسان جهاد ته ځي سنګر ته ځي په محاصره کې را د دښمن په محاصره کې را بندېږي دښمن سره د جنگ شروع کیږي د دښمن نه ډارېږي یو تلاشۍ نه تېرېږي د ټولو اذکار علیکم بسنتي کتابچه کې په یو خاص باب کې موجود دي د هغې نه علاوه څلورم نمبر یا څلورم ډول ذکرونه کم چې د وخت سره تړاو نه لري او کم چې د مکان او زمان سره تړاو نه لري بلکې عام دي هغه اذکار هم په دې کتابچه کې موجود دي نورونو امید هم دا دی چې کتابچه انشاءالله سهار تاسو ته ورسیږي سبا نه به موږ نن ورځ په ابتدا کې د تربیت په باره کې چې کله خبره کړې وه چې موږ دلته محض وچ تعلیم چاته نه ورکوو او نه تاسو د دې په خاطر راغلي چې وچ تعلیم د چا نه معلومات ځان سره جمع کړي بلکې د تربیت لپاره راغلي یو کلم چې کتابچه لاس ته درشي کوئ به داسې ورونو کله چې د فرض مانځه وخت راشي څوک چې ستاسو دلته مسؤول دی اول د هغې وظیفه ده بیا د هر مجاهد خپله وظیفه ده باید بل دې ته مجبوره نه کړي چې بل څوک هم سوق کړي یو کار ته په خپل شوق باندې فاستبقوا الخیرات د خیرات طرف ته د خیر او د نیکۍ طرف ته منډې وکوئ کتابچه لاس ته درځي کله چې د هر مانځه نه وروسته د فرض مانځه نه وروسته کله فارغېږي سلام ګرځئ همدغه کتابچه راوباسه په جیب کې به د موجوده وي هغه باب را خلاصوه چې په کم باب کې چې د فرض مانځه نه وروسته اذکار دي پنځلس اذکار دي یا شپاړس هر څومره چې دي کیدای شي اکثر اذکار د ملګرو ته یاد دي چې کم یاد دي نور علی نور که نه درته یاد د کتابچې له مخې نه یې وایه یوه هفته یې انشاالله چې ووایه باقي به دې هم په یاد په یاد پاتې شي په یاد به دې شي حفظ به دې شي د سهار مانځه نه وروسته چې کله د فرض مانځه اذکار دې وویلې د هغې نه وروسته کښېنه تر اشراقه پورې او هغه باب راواړاوه په کم باب کې چې د سهار او د ماښام اذکار دي هغه وایه تر څو چې هغه اذکار ته خلاصوې هغه اذکارو کې مخکې ورته لیکلي دي کم چې اول یو ځل ویل کېږي، کم درې ځلې ویل کېږي، کم اووه ځلې ویل کېږي، کم سل ځلې ویل کېږي، هغه اذکار ووایه. انشاالله یوه هفته یې چې ووایې، کم چې درته یاد دي، د الله شکر پرې ادا کړه، کم چې درته یاد نه دي، نن نه شروع وکوه، په ورځ کې یوه دعا ځان دپاره تخصیص کړه چې زه به یې دا یوه دعا حفظ کوم. خلک په دارالحفاظ کې د ورځې پوره صفحه د قرآن کریم حفظ کوي، دوه صفحې حفظ کوي، د یوې دعا انشاالله هېڅ مشکل نشته. بالخصوص د جهادي مراکزو ولله الحمد د جهادي مراکزو برکت دی هغه څه هغه علوم چې والله دلته زده کیږي څوک په میاشتو هلته نشي زده کولی کوم علوم چې دلته په ورځو کې زده کیږي الله رب العزت برکت اچولی دی فتنې نشته لله الحمد موسیقي موږ نارو د علم د د علم نور ولې خلک نشي زده کولی ولې خلک علمونه نشي زده کولی امام شافعي رحمت الله علیه وایي چې ما خپل استاذ ته شکایت وکولو شکوت الى وکیع سوء حفظي یا په دې لفظ یا په بل لفظ باندې دا شعر یي فارشدني الى ترک المعاصي وقال ان العلم نور لا يعطى للعاصي وای ما خپل استاد ته شکایت وکولو چې زه شی علم نشم حفظ کولی نو استاد راته دا ارشاد وکولو چې ګناهونه معاف کړه ځکه چې دا علم نور دی او دا نور ګناهګار سړي په زړه کې نه جمع کېږي دلته لله الحمد د دنیا ټولې فتنې زموږ نه ورکې دي لرې دي صرف او صرف د الله رب العزت دا ښکلي کائنات موږ ګورو شین اسمان ګورو شنې ونې ځمکې ګورو او ښکلي ښکلي مجاهدین ګورو نن په چا باندې په بد خلکو باندې سترګې لګېږي نن په موسیقي غوږو ته راځي نه بدې خبرې شته دغه فرصت دی ورونو کوم شی چې تاسو دلته په ورځو حفظ کوئ په خپلو کورونو کې په ښارونو کې هغه بیا په هفتو په میاشتو باندې نشي حفظ کولی فلهذا کوشش وکوئ چې د اسکارو د کتابچه کوم ابواب چې د ذکر دي د حفظ ته ضرورت لري هغه ټول دلته حفظ کړئ او په اخرنۍ خبره دا چې د اسکارو دغه بابونه اول د فرض منځنه وروسته اسکار دوهم د ماښام د سهار اسکار دریم په مانځه کې دننه اذکار دغه درې بابونه دا حفظاً د دې دورې نصاب دی چې دا به حفظ کوئ کله چې ملګري دا حفظ کړي د که هغه د دورې په دوران کې وو که د دورې نه وروسته وو نو بل مرحلې ته لکه د دې نه وروسته انشاءالله کېدای شي زموږ د دورې متفجراتو کېدای شي شروع شي خو د هغې دپاره شرط دا دی چې ملګري به دغه شان به ټول حفظ کړي په دې کې به امتحان ته نه اخیستل کېږي بیا به بلې دورې ته داخلېږي ګناهګار او فاسقان هم دي او نیکان هم دي شیطانان چې ورته ویل کیږي شیطانانو نه مراد کافر جنات دي نوره ماده یې دا یوه ماده ده جنس یو جنس دی ټول د یوه جنس نه د اور نه پیدا شوي دي او د ابلیس اولاد دي انسانان الله تعالی له خټې خاورې پیدا کړي او پیریان له اور نه پیدا کړي دي په نبی علیه السلام باندې ذکر ډېر درود ډیر زیات وایه نبی علیه السلام فرمایي چې په ورځ د قیامت به انسان د دنیا په ژوند کې په ډیرو شیانو باندې یعنی مجاهد چاته چې الله بخښنه کړي په هیڅ شي باندې به انسان پښیمانه نه د دنیا د دنیا په ژوند باندې څه به یې نه ور یادېږي چې کاش دا مې کړي وای دا مې کړي وای خو په یو شي باندې به پښیمانه حسرت به یې ورته هغه په کوم شي باندې؟ هغه په هر هغه مجلس باندې چې دای ناست دي او په هغې مجلس کې د الله ذکر نه کړی او په نبي علیه السلام باندې درود نه ویلی صلی الله علیه وسلم په لهذا د درود د نبي علیه السلام د خپل عادت وګرځوئ چې کله هم په مجلس کې کینئ په مجلس کې خامخا په نبي علیه السلام باندې درود وایي اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد هم دومره چې ووایي دا کافي دی بهترین درود درود ابراهیمي دی کوم چې موږ په تحیاتو نه وروسته وایو غیر د هغې نه مختصر درود هم دا دی چې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کله چې د نبی علیه السلام نوم یاد شي انسان باید درود وایي نبی علیه السلام خیرا کړې ده چې هلاک دي شي هغه کس چې زما نوم د ده په وړاندې ذکر شي او دی په ما باندې درود ونه وایي او بل چې کلم درود وایي نبی علیه السلام فرمایلی دي چې کله تاسو درود وایي وچ درود مه وایه د بخل درود مه وایي بخیلي مه کوئ یعنې دومره مه وایي چې اللهم صل علی محمد بلکې وایي چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد نو درود خپل خپل عادت وګرځوئ بل بعضې خلک بغیر د تسبو نه ذکر نشي کولی تسبې د ځان سره ګرځوئ چې هر وخت هر وخت ورونو دا پیره یو ساعت پیره ده دا یې ځان سره تاسو د وګورئ په دنیاوي کارونو کې انسان څومره حسابونه د ځان سره کوي ځان منظم کوي تاسو خپله یو څو ذکرونه ځان سره واخلئ تسبیح در سره په لاس کې دي کله چې پیرې ته درېږي یو ساعت هم پیرې یې د اول نه واخله تر آخره پورې ذکر په مزه مزه مزه کیږي د تسبیح سل تسبیح دي دا در سره واخله سبحان الله وبحمده وایه سل ځلې دا ووایه یو سل ځلې بل ذکر ووایه یو دوه سوه ځلې بل ذکر ووایه ته وګوره چې په یوه ساعت کې په یوه ساعت کې ته څومره ذکرونه کوې اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات دا ته څو ځلې وایې نو فلهذا د کم وختونه هم چې فارغ وختونه دي دغسې یې مه تېرویه نبی علیه السلام چې په مجلس کې ناست چا سره به یې خبرې کولې یا به یې د چا خبرې اورېدلې په دغه وخت کې به هم نبی علیه السلام سل ځله یو ذکر کولو استغفار به یې ویلې نو هر وخت ذکر کوئ کوم وخت لرګیو ته ځئ په ځای دې چې هسې ویلي دي نو صلی الله علیه وسلم د ځان سره وایي چې هر ځلې څومره یادېږي د نبی علیه السلام نوم حتی علما تر دې پورې آداب ذکر کړي دي چې کله یو کس لیکل کوي د لیکلو په دوران کې د نبی علیه السلام نوم راځي صلی الله علیه وسلم به ورسره وایي که د ځای د نشتوالي په وجه باندې لیکلی نشي لکه موږ تاسو په لیکنه کې صرف د سوات علامه کوو تر څو پورې اختصار دی په حماد اختصار باندې استاد سوات وي خو وایي به یې په خوله باندې به ورسره وایي چې صلی الله علیه وسلم بل د ذکر په باره کې یوه مهمه خبره دا ده چې د الله ذکر په هر هغه نوم باندې کیږي کم نوم چې په قرآن کې ذکر شوی وي او د نبی علیه السلام په سنتو کې ذکر شوی وي د عبادات دا به انشاءالله بیا وروسته ووایو په تخته باندې به بیا انشاءالله دا کلمه یا اصطلاح ولیکو چې عبادات ټول توقیفي دي توقیف وایي په لغت عربي کې ولاړېدو ته توقیف تاسو که د لوحې لیدلي لکه په دې هغه دولتونو کې یا په انګریزي دولتونو کې یا د دې نه متاثر دولتونو کې لوحې د اشاره د پولیسو یا د ترافیکو سټاپ یې لیکلی سټاپ عربي کې توقیف لیکلی وي توقف نو عبادات وای توقیفي دي توقیفي دا معنا چې د هر عبادت د شروع نه مخکې به یو ځل درېږي ګوري به چې په شریعت کې دا عبادت په کومه طریقه شوی دی نبی علیه السلام په کومه طریقه ښودلی نو ذکر هم عبادت دی فلهذا د ذکر دپاره به هغه کلمات استعمالوئ په هغه کلماتو باندې به ذکر کوئ په کمې کلمې چې په شریعت کې راغلي دي کم نوم چې د الله په قرآن او سنت کې راغلی هغه نوم باندې غیر د هغې نه بل نوم که یو سړی مثلا خدای وایي یو سړی کینې چې یا خدای یا خدای یا خدای خدای خدای دا ذکر نه دی ځکه دا خدای د الله نوم نه دی دا د الله د نوم ترجمه ده په فارسي ژبه کې خلکو کړې ده دا د الله نوم نه دی نو صرف هغه بیا په اسکارو کې کېدای شي ډېر داسې ذکرونه تاسو وګورئ یا به هم لیدلي بعضو خلکو د ځانه داسې کلمات را شروع کړي جوړ کړي دي چې په هغې اذکارو باندې په هغه نوم د الله نوم نه وي خو خلکو ورته ایښی نو یو دا خبره خیال پکې ساتئ دویمه ورونو لکه څنګه چې د دې ذکر کلمه به د شریعت نه اخلو د دې ذکر عدد به هم د شریعت نه اخلو دا چې فلان ذکر سل ځلې ووایه دا به ګورو چې په حدیث کې سل ځلې راغلی دی او که نه که سل ځلې نه راغلی زما او ستا حق نه دی چې ووایو چې دا چې دا ذکر به سل ځلې وایو د دې په خاطر باندې تنبیه درته کوم چې ډېر د ذکر داسې کتابونه شته دي د ذکر ډېر داسې کتابونه دي یا د تعویزاتو په نامه باندې یا د اسکارو په نامه باندې یا د ماسوراتو په نامه باندې هغه چې کله واخلې په هغې کې ذکر درست دي مثلا درته وایي سبحان الله وبحمده دا ذکر صحیح دی باید وکړو ځکه په حدیث په قرآن ثابت دی خو دا چې درته وایي چې دا به دوه سوه پنځه شپېته وارې کوې دا دوه سوه پنځه شپېته وارې به باید په حدیث کې ثابت وي که ثابت نه وي په همدومره عدد باندې دا کول دا بیا په بدعت کې راځي کم اسکارو باندې چې سل ځلې لس ځلې پنځه ځلې موږ تاسو وایو چې درې ځلې به دا وایي دا ځکه وایي چې په حدیث کې راغلی چې درې ځلې دا چې اوس ذکر ما یو تاسو ته بیان کړ چې چې سل ځلې چې څوک سبحان الله والحمدلله دا ذکر وایي دا ځکه وایم چې ترمذي حدیث دی په حدیث کې سل ځلې راغلی دی خو که کم ذکر عدد نه راغلی په حدیث کې د هغې دپاره تعداد موږ من حیث نظم و ضبط ورته ایښودلی شو مثلا ته ځان سره سړی ووایي چې یاره دا عزم وکوي چې زه اوس په دې مجلس کې یا په دې پایره کې انشاءالله زه دوه سوه وارې لا اله الا الله وایم دا صرف د نظم و ضبط په خاطر باندې چې د دې نه وروسته یو بل ذکر هم زه شروع کړم خو که دا که څوک دا وایي چې ته به د پنجشنبې په شپه باندې دا درې سوه وارې وایې دا به سل ځلې وایې دا به دوه سوه ځلې وایې دا تر څو پورې چې په حدیث نه راغلي بل کس يو شيخ يو مرشد يو استاد دا حق نه لري چې چا ته ذکر په عدد باندې معين کړي يا يې د کوم خاص وخت سره ورته وتړي بعضې ذکرونه کتابونو کې د کتابونو په ذکرونو د ذکر په کتابونو کې بعضې داسې ذکرونه تاسو وګورئ کېدای شي لوستلي به وي چې بعضې اسکار بعضې خلکو لیکلي چې دا ذکر به د پنجشنبې په شپه وایي دا به د دوشنبې په شپه باندې وایي دا به د ورځې وایي دا به د شپې وایي دا به ګورو د دې به تحقیق کوو چې دا په حدیث باندې ثابت دی سند لري او که نه که سند نه لري ذکر یې درست دی خو دا چې په د پنجشنبې شپه دا درسته نه ده په هر وخت چې دی وویلې ټول اوقات الله تبارک وتعالی اوقات دي په دې مسله باندې پوه شوې که پوه نه شوې دا مسله مهمه مسله ده دې په خاطر درته کوم چې اکثر مجاهدین چې راشي دلته ذکر اسکار لله الحمد ذکر اسکار پابند یو خو چې کله ورسره کتاب وګورو په هغه کتاب کې دغسې د شریعت بعضې مخالف خبرې او موږ مخکې نه ویلي چې د اعمالو د قبولیت درې شروط دي یو شرط ایمان دی دویم اخلاص دی دریم د شریعت مطابقت دی نو یو سړی یو مجاهد لګیا ټوله ورځ یو ذکر کوي او هغه ذکر یې د سنت طریقې په خلاف وي اجر و ثواب ورته نه میلاویږي نو فلهذا په دې شي کې محتاط اوسېږئ چې ذکر هم د شریعت خلاف هم یې الفاظ د شریعت مطابق وي او هم یې وخت د شریعت مطابق وي او هم یې عادت د شریعت مطابق وي والله اعلم بالصواب جدا لفظ خدا وایي څنګه ده لفظ خدا د الله نوم نه دی ده فلهذا د افغانانو په ژبه باندې یا د فارسی زبان لکه ایران تاجکستان کومې ژبه کومو وطنونو کې حتی په پاکستان په اردو ژبه کې د خدا لفظ چلیږي نو د خدا لفظ باندې ذکر نه کیږي صحیح ذکر نه کیږي مال څنګه ویل بعضې علما بعضې علما وایي چې نه دي ویل پکار یعنې نه دي ویل پکار دا معنا نه چې دا حرام دی یعنې د الله رب العزت ولله الاسماء الحسنه فدعوه به الله تبارک تعالی دا وایي په قرآن کې چې د الله رب العزت لپاره بهترین نومونه دي فدعوه به کله چې الله رابولی د الله ذکر کوئ د الله نوم یادوئ فدعوه به په دې نومونو باندې وبولئ نو په دې نومونو کې چې کله موږ ګورو د خدای د خدای نوم نشته دی په هغې کې د خدای لفظ نشته په هغې کې یعنې فلهذا هم کله چې ذکر یې کوئ چې الله رب العزت فرمایي نو باید ووایي چې الله فرمایي دا تعوض زموږ ستاسو د خدای په کلمه باندې شوی دی کوشش سړی وکړي چې په خپل گفتار کې په خپل تقریر کې په خپل درس کې په خپلو خبرو کې د خدای په ځای باندې د الله لفظ د رب العزت لفظ رب العالمین لفظ دا استعمال کړي آهسته آهسته د انسان د خولې نه دا لفظ هم ساقط کیږي د خدای والله اعلم بالصواب